عثمان الاحولي عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس بیان دی د مرض د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام هغه بیماری چې هغه کې بیا وفات هم راغی تاسو ویلو د چهارشنبه ورځ وه رسول الله صلی الله علیه وسلم بقی ته لاړ چې د بقی نه واپس راته په درد سر باندې درد راغی نو داسې درد چې بې اندازې ورسره تبم وه یعنی د چهارشنبه د ورځې نه بیماری شروع شو دا د سفر اخیری ورځې وي ځنې خلک وایي دا 29 تاریخ خو دغه د سفرې چهارشنبه هم بیا بیمار بیا ورپسې چې دی نو زیارت هم بیمار خو راوته به زیارت هم بیمار بیا ورپسې جمعه هم بیمار او بیا چې دی خالی او اتوار دام بیمارو بیا د هغې نه ورځ د پیر ورځ چې شوه نو بیماري لږه زیاته شوه نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو په مشوره باندې دا دغه وکړه چې زه به بیماري د حضرت عایشې بیبي په کور کې تېره کړم نو بیا پیر او منګل او دارنګ چې دینو دا سورته وی دا چارشنبه او دارنګ زیارت دا به پیغمبر اسلام جمعه ته راوته پرون تاسو ویلو چې په دې زیارت باندې د ماسپخین د مازیګر او د ماښام مونځ جمعات کې وکړو ماخام په مانځ کې یو سوره مرسلات ویلی او بس دا د هغوی اخیری جمع وه دا دویم زیارت دی د بیماری صحابه ناستی پیغمبر علی السلام باندې ډیر زیات تکلیف صحابه ناستی خپه د دوی د خوشحالولو د پاره وی د خوشحالولو د پاره چې منډه کاغذ او قلم راوړی چې یو خط ته ولیکم ستاسو د پاره به ډیره فیدی ښکاره خبره دا و چې دا خط د څه دپاره د صحابه او د خوشحالولو دپاره چې په دې کې کم پوی صحابه او پوی هغوی وی مر اوړی حضرت ته دغه دی تکلیف دی وته دا خو زمونږ د پاره کوي ولا مر اوړی ځنې خلک چې هغه ظاهر ته به کتل وی راوړی چا وی راوړی چا وی مر اوړی اخر کې دغه په دې باندې وشو چې پیغمبر اسلام وی بس ځای شور مه کوي وځي هغه وایه د زیارت ورځ ده او په دې ورځ بیماری بیا ښه زیاته شوې وه نو د دې نه پس بیا هغوی جومات ته نور راوتلې نو بیا د جمعې هم راونوتو د خالي هم راونوت د اتوار په ورځ باندې به درته رستو راشي د هغوی په بدن کې لږ سپکوالی راغی نو بیا د ماسپښین جمع ته راووت خو داسې راووته چې نیمه جمع ابوبکر صدیق کړې وه او نیمه بیا رسول پاک وکړه بد دا بیا آخري دغه و لږ بیان یې مو کوم او بس بیا کور ته ننوت چې کور ته ننوت سهار له چې بیا دغه شو د پیر ورځ ده د پیغمبر اسلام طبیعت بیا اندازې خو سار جمع ولاړه د رسول الله د پرده کولاو کړه چې پرده کولاو کړه صحابه په جمع ولاړ دی بیا اندازې خوشاله شو مسکیو ابو بکر صدیق په شاشو چر مسلم روزی چې مصلی وته پرېدم په مسلم وته وی په خپل ځای ودرېګه خو زما نو اسی هغه واقع ده د قرطاس د کاغذ چې مال کاغذ راوړی چې درله اولی کما ماوی سه احکام نو احکام خودی الیوم اکملت لکم دینکم دین کامل شوه دی نور احکام نه نازلیدل سیرب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او د خوشالولو د پاره وی چې یو خط راوړي او دا اوس نه دا یادوي نو بس بیا به ترجمه کوو امر دوه قسمه دی یو امر د وجوب د پاره دی یو امر د ارشاد دی کم امر چې د وجوب د پاره رسول الله یو کی خامخا به صحابه منی او کسو کې منی او کنه منی رسول الله به بیانای په پیغمبر سم د ذمہواری د چا به بیانای چې کوم امر د احکام او شرعي دغه یو امر د ارشاد دی د چا د فیدې د پاره چې د چا د فیدې د پاره امر کې ستا خوخه کمنی وی منه او کنی منی میمنه خیال نه دی احمد علیم نشته چې وسره ټوکه کو خدای دې په خیر کا اوس یو سړی دی او ته وی لکه راشه چې اوس کا امر وته کې کنه چې اوس کا او هغه وای زنسکم نو ته دې خپکیږي نه دا امر د پاره د وجوب نه دی دا امر د ارشاد دی داغه د فیدې دی په لار روان دی غرمه ده هلکه راځه زمونږ سره ډوډۍ وخوره حضرت نبی پوهېږي مونږ سره ډوډۍ وخوره او هغه وایي نه خورم نو ته به څه وایې چې تا ته پلاني ووایي چې راشه حاجي صاحب او تر ورنلې نو دا ګناهګار شوی دا امر د وجوب نه دی دا امر د ارشاد دی دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کم امر چې کړی دی مال خط راوړی چې د لیکلو کم دا د وجوب د پاره او کدا د ارشاد د پاره که امر د وجوب د پاره نو پیغمبر علی السلام د چا د وجه نه امر د وجوب نه پری دی خامخاغه باندې عمل کوي که چا خوخه او که چا نه خوخه لیکل به کول بل پیغمبر علی السلام سورز بیا رستم په دنیا کې وو په کارو چې بیا راوړې وي هغه خط نه د امر د دغه د پاره د ارشاد د پاره ارشاد امر که څوک عمل پکې خدا او کنه کوي که کاوی ل راځي راشه او ډوړې ل راځي راشه او کنه راځي مرزه خیر خدا کشران صحابه انختی په دی باندې و چې نه خط راوړی ما وی یو د صحابه او خیال ساتل دی یو د رسول الله خیال ساتل دی مشران او صحابه او د ځان خیال نه ساته د صحابه او خیال د رسول الله خیال ساته چې دا اوس دته پریشانی ده کشران او صحابه او د خپل ځان خیال ساته قال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عبد الله ابن عباس بوي یوم الخمیس اگر ورځ د زیارت و ما یوم الخمیس او سبد ورځ د زیارت د زیارت ورځ به چې را یاد کړه وی دا غ زیارت ورځ یره سړي رب د زیارت ورځ وا ما وی دا غ دویم زیارت ته چې رسول الله بیمار شوی او دویم زیارت چې هغه د ماښام مونځ بیا وکړو بیا نور بار رونه وت دقه زیارت پر رسول الله ویلیو الکه څه چلو اشتد برسول الله صلی الله علیه وسلم سخ شو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وجعه بیماری داغه اشتد سخت شولا برسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام وجعه بیماری داغه او صحابه ناستی او بی اندازې پریشانه پیغمبر علیه السلام چې د صحابه پریشانې ته وکتل نو په دوی باندې زړه خوږېده فقال نو رسول الله وی ائتونی روړې ما ته کاغذ او قلم ائتونی روړې تاسو ما ته کاغذ او قلم اکتب لکم چې زه ولیکم ستاسو د پاره کتابا یو خط لن تسلو تاسو به بیلار نشی بعده پس داغین ابدا همیشه مشران و صحابه وی نی روړو حضرت ته تکلیف دی کشران و صحابه وی نه روړو یې فتنازعو نو دوی اختلاف وکړو ولا ينبغي عند نبي او نه دی لایق په خوا د پیغمبر کې تنازع او اختلاف دا کمو کسانو چې وی راوړی دغه دی خط کاغذ او قلم راوړی دا کشران صحابه وی نو دوی وی ولی نه راوړی احجره احجره حجره دې ته وایي چې دا سړی بیمار شي که نه او د بیمارۍ د وجې نه بې مطلبه خبرې کوي نو دا کشران صحابه وایي خط راوړی ولې پیغمبر علیه صلات وسلام خو څه بې مطلبه خبرې نه کوي چې مونږ وایي زمړه دا کیږي به پیغمبر صلی خو بالکل حواس صحیح دي درست دی صحیح خبرې کوي احجره ایا رسول الله بې مطلبه خبرې کوي څه استفهموه تپوس ته وکې هغه دې تپوس ته خو الحمدلله صحیح روغ جوړ دی عقل کار کوي صحیح دی یا د خیال لري احجره ایا رسول الله بې ځایه خبرې کوي څه ځنې خلک بل مطلب دي صحابه څه خبرو کشران څه خبري چې دا ویره وړی خطر له زمان پس به بیا به لار نشه نو د زنو خلکو سترګې کولاو شي چې خدای خیر وکړي زما خیال دی په نستم زمونږ نه روان دی که څنګه احجره آیا پیغمبر علی السلام پر خودون کې دی مونږ له هجرت دغه ته وای کنه پر خودو ته استفهموه ته پوسټ کې چې حضرت د سال له دته شوی دا دغه دی ولې ته د دنیا روانې سو خیر فذهبو شروع شو دوی یردون چې دوی واپس کو دا خبر عنه د پیغمبر نه دا کم پاخه صحابه چې دي نو هغوی د پیغمبر علی السلام نه دا خبره واپس کوله چې نه مه راوړی تکلیف دی ورته موږ خپل فیدې ته نه ګورو د پیغمبر فیدې ته ګورو فقال رسول الله وی ما وی دا امر د وجوب د پاره نو امر تشریعی وو کني ورنه سورز پیغمبر علی السلام دغه کې دنیا کې او بیا به ویلې وی دعونی پرې دې ما ها انا فيه کم حالت چې زپاغي کې یم خیرون دا ډیر خدي مما د هغینه تدعوننی الیه چې تاسو را بلې ماغې ته هغه حالت چې زه په هغې کې یم هغه ښه دی د هغې نه چې تاسو را بلې ما هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې په کم حالت کې و الله ته توجه وه ټوله توجه به تمامه الله ته وه او دا کشران صحابه نه دي دی وی حضرت ولیکا حضرت ولیکا علا خط دغه دی نو پیغمبر سم وی په دا کم حالت کې چې زم چې الله ته توجه ده دا بهتر دی د هغه نه چې تاسو ما راغواړئ هغه ته چاله ولیکراله خیر غالبا دا مغه خبرې وي چې هغه رسول الله لیکلې نو بیا په خلی وته وي او دا مخکې بار بار بیان کړی دي و اوصاهم بثلاث رسول الله وصیت وک صحابه او ته پدری خبرو و اوصاهم رسول الله وصیت وک دي صحابه او ته پدری خبرو وې دا درې خبرې یاد ساتي خان یو دا دی چې د جزیرې د عربو نه یهود وباسي دا سرکوزي نه دي دا غټ شیطانان دي قال پیغمبر علیه السلام وی اخرج المشرکین وباسي مشرکان چې څونه مشرکان دي که هغه عرب دي او که یهود دي دا وباسي من جزیرة العرب د علاقې د عربونه ځکه چې دا علاقه د عربو دا مرکز د اسلام دی د دې وجه نه په مرکز د اسلام کې دا لایق نه دی چې هغې کې د نور مذهب ولا اوسیږي اخ دا یو شو اخرجو او باسه المشرکین مشرکان من جزیره العرب دار علاقه د عربونه یو دویم وته دا وی چې د قومونو وفد راشي کنه تاسو ته نو اقص خرچه ولا ورکوي لکه څنګه بچ ما ورکوله رسول الله ته بچ د قومونو وفد راغی نو کله به ډیر شی ورکو خرچه کله کمه خو کم از کم چې هغه به ورکوله یو اوقیه به سړی په سر ورکوله اوقیه دغه ته وی سلویخ روپی وی تاسو ته وس په درې خبرو دا خو دغه وی کنه چې و اوصاهم بسلاسن عبد الله ابن عباس صاحب وی چې رسول الله دوی ته وصیت وکړ په درې خبرو نو چې بیا عبد الله ابن عباس صاحب لګیا دی او سعید ته دا مسلې کوي کنه نو دی وی سعید چې وسکت او استاد صاحب چپ شو ان الثالثه د درې می خبرې نه عبد الله ابن عباس صاحب غدرې ما خبره ونی ویل چې درې ما کومه وا او قال یا دسی وی چې فنسیتها غراته ویلې وخو ما نه یې رشوه فنسیتها ما نه یې رشوه هغه درېمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې د زندګۍ په دې اخیری کې دې ځای باندې ډیر لوی زور لګولی په یو څو خبرو یوې دا ویلو چې الصلاه وما ملکت ایمانکم دا د رسول الله اخیری وصیت دامو پزان لازم کې منځ د مانځه اهتمام کوي الصلاه خیال ساته لازم کې پزان باندې منځ وما ملکت ایمانکم او هغه چې ستاسو غلامان چې ستاسو مالک تاسو د هغې مالکان یې د غلامانو ډېر خیال ساتئ څوک دا وی څوک دا وی لکه یو حدیث کې راځي دام رسول الله اخیری دغه کړی دی اکثر خلک وی درېمه خبره دا ده چې لا تتخذو قبري وسنا زما قبر نه بودخانه مه جوړوي رسول الله د دین ډیر سخت یریده په خپل جون کې وی خدای پاک دې په يهودو او په عیسایانو لعنت وکي چې هغه د خپل پیغمبرانو قبرونه راواغشتل او هغه باندې دغه کوي عبادت دغه کوي او پاغي جشنونه کوي وی زما قبر نو پیغمبر سم وی لا تتخذوا قبري تاسو منی سه زما قبر وسنن بوت چې زما د قبر نه چاپیره دغه کیږي او هغې ته سجدې کوي ریاض خیال دی غالبا دریم داو مشرکان د علاقې د عربو نه وباسي او چې د بار نه د وفدونه راځي هغوی ته هغه خرچې ورکوي څنګه چې ما ورکولې او زما قبر چې دی د هغې نه دغه مه جوړوي بوتخانه ته ما جوړوي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزوري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس وي لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې را نږدې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفات پیغمبر علیه السلام ته د دنیا نه رحلت را نږدې شو وفي البيت رجال همدغه د زیارت ورځ ده وفي البيت رجال او په کوټه کې سړی وو سپکه مشرانو سکشرانو فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی حلم راشه اكتب لكم کتابا چې زولیکم ستاسو د پاره یو خط لا تزلوا بعده چې تاسو بیا بیلار نشه پس دا غینا نو قال بعضهم بعضو وی چې دا مشران دی لکه رسول الله باندې بیماری ډیره زیاته ده تکلیف به زیات دی او چې اوس ختم لیکي او خط د څه د پاره لیکي صرف زمونږ د خوشحالی د پاره لیکي نو قال بعضهم او وی بعضو د دوی چې دا کم مشران صحابه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې قد غلبه الوجع غالب شوی دی په هغه باندې بیماری د بیماری تکلیف په غالب دی د دې وجه نه کړول نه دی پکار و عندکم القرآن او تاسو سره د قرآن او قرآن ټول دین بیان کړی دی حسبنا کافی دی زمون کتاب الله د الله کتاب کشران وینه لیکو یې کشرانو د خپل ځان خیال ساته مشرانو د رسول الله فاختلف اهل البيت نو اختلاف وکړه خاوندانو دغه کور فاختصمو هغوی سره مخ خلاف وکړه فمنهم من یقول بعضې د دوی نه هغه څوک چې هغوی به وي دا کشران قربو ورنږدې کې خط او کاغذ او قلم یکتب لکم کتابا چې ولیکي تاسو له خط لا تزلو بعده چې تاسو بې لارې نشئ پس د هغې نه ومنهم من او بعض د دوی نه هغه څوک چې دا مشرانو یقولو غیر ذالک هغوی به وي بغیر د دینه فلما اکثر اللغو کله چې هغوی زیات کو دا خبرې دا بې مطلبه خبرې والاختلاف او اختلاف نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی قومو پاسه عبدالله ابن عباس هم ګورې کشرانو صحابه کې دی ښه کشرانو کې هغه به د دې افسوس کو چې یاره لیکل شوی وي قال عبید الله عبید الله و یا هغه سند کې تیر شو عبید الله ابن عبدالله ابن عتبه فکان یقول ابن عباس نو وی به عبدالله ابن عباس ان الرزیت یقینا مصیبت کل الرزیت مکمل مصیبت یقینا مصیبت چې دی مکمل مصیبت ما دا هغه دی حالا چې رکاوټ شو بین رسول اسلام په منځ د پیغمبر علی السلام کې و بین ان یكتب لهم او په منځ د دې کې چې ولیکي رسول الله د دوی دپاره ذالک الکتاب دا کتاب وایي غټ مصیبت دا و چې د رسول الله او د خط د لیکلو منځ کې رکاوټ راغی لکه هیڅ مصیبت هم نه دی هیڅ هم نه دی الحمدلله دین مکمل و بل څه صرف دا و چې د صحابه او د خوشحالولو لپاره و ها او دا ولی له اختلافهم د وجه د اختلاف دا غینه پرې خو ولغتهم او د وجه د شور د دوی نه چاغوی شور جوړ کو حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل النخعي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خ حضرت عروه د خپل خالی حضرت عشی بی بی روایت کوي قالت حضرت عشی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار دی کور کې پروت دی لور محترمه حضرت فاطمه ورته رااله چې راله نو ځان ته رانږدې کړه چې رانږدې کړه څه خبرې وسره وکړې هغه وجړل چې وی جړل بیا ځان ته رانږدې کړه څه پټې خبرې وسره وکړې بیا یې وخاندل حضرت عائشه وی دلته خو لږ مکمل روایت نشته حضرت عائشه وی مونږ ته تاسو کو چې فاطمه دا څه کیسه وه چې اول یې درسره پټې خبرې وکړې نو تا وژړل چې بیا درسره خبرې وکړې تا وخاندل وایي دا راز د رسول الله دی او زه د هغه راز نه ښکاره کوم چې سړی ژوندی وي د هغه راز مه ښکاره کوې بیا چې کله رسول الله د رحلت د دنیا نه وکړو نو بیا یې ورته بیان وکړو چې په اول ځلې ماته دا خبره وکړه او په دویم ځلې ماته دا خبره وکړه خا قالت حضرت عائشہ وی دا النبی صلی الله علیه وسلم رو غخت پیغمبر علیه السلام فاطمه تا حضرت فاطمه فی شکواه په بیماری داغه کې هغه د رسول الله چې کومه بیماری و نو فاطمه ته وای دی خو راشه الذي هغه بیماری خو بیز فيه چې په هغه بیماری کې رسول الله وفات شو فسارها نو پټې خبرې وکړې د هغې سره بشی ان پس شي باندې څه خبرې وسره وکړې پټې مونږ نه اورېدې خو چې پټې خبرې وسره وکړې فباکت هغې وژړل ثم دعاها بیا یې راوغوښتله هغه ثم دعاها بیا یې هغه راوغوښتله فسارها نو بیا ورسره دویم ځل پټې خبرې وکړې بشیء پسې شي فضحکت نو وی خاندل دویم ځل چې وسره خبرې وکړې دی خاندل فسالنا حضرت عائشه وی مونږ تاسو کو دا غینا عن ذالک په بار د دې کې چې دا اول ځل څه خبرې وی او دا دویم ځل څه خبرې وی فقالت فاطمی وی اول ځل ما سره خبرې وکړې راته وی بچې په دې بیماری کې بس وفات کیږم چې ما دا خبره واورېدې په جړا شو بیا راته وی چې بچې زما په کورنۍ کې به اول ته ما پسې راځي وی ما وی وی دا خو زما ډېره خوشقسمتي ده نو بیا مې وخاندل اول راته وی بچې د دې بیمارۍ کې زه د دنیا نه ځمه ومې چړل بیا راته وی بچی زما په اهل کې او زما په کورنۍ کې اول به ته ما پسې راځې نو ما وخاندل فقالت نو هغې ووې سارني پټې خبرې وکړې زما سره النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام دس انه یقبض چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به وفات کیږي فی وجعه په دا بیماری د دکې الذي هغه بیماری توفی فیه چې په کومه بیماری کې رسول الله وفات شوی وو فبکیتو ما وجړل هغه ته دوه خبرې وي یو د پیغمبر مسله و بل د پلار مسله و ثم سارنی بیا زما سره پټې خبرې وکړې فاخبرنی ما ته خبر راکړه چې بچې خفه کېږم او راته وی وی چې انی زه چې یم حضرت فاطمه وی اول اهله زبا اول د کورنۍ د هغه نه یم یتبعه چې د هغه پسې به ځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لا بیمار نو مونږ ته به وی چې کله د پیغمبر د دنیا نه د رحلت وخت راشي نو الله ول اختیار ورکی چې دنیا د خوخه ده او کاغه نعمتونه د خوخ دي چې کم د الله سره دي هر پیغمبر ته الله د اختیار ورکی دا به مونږ ته چې کله دی لا بیمار نو دا خبرې به کولی قالت حضرت عائشہ وی كنت اسمع ما بد رسول الله نوریدل انه لا يموت نبي چې بشک وفات بنشي یو پیغمبر حتی تر دې پورې یو خیره چې هغه ته اختیار ورکړي شي بین الدنیا والآخره په منځ د دنیا او د آخرت کې چې کم ځای دی خوښ دی دنیا د خوخه ده پرې دې دم که آخرت د خوخ دی وادلم خا دا خو به مونږ ته په هغه وخت کې وي چې پیغمبر علی السلام لا بیمار نو چې کله بیمار شو نو سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ما واوریدل د رسول الله نه یقول اغي وی فی مرضه پاغه بیماری داغه کې الذي هغه بیماری ما تفیه چې پاغې کې وفات شو په دې اخر وخت کې رسول الله باندې ټوخی راغی چې ټوخی پې راغی په دا ټوخی کې واخذته بحتن او اونی واغله ټوخی په دې ټوخي کې سوي یقول وی مع الذين انعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع الذين زما خوخه د داغه خلکو سره انعم الله عليهم چې الله پاوی نام کړی دی چې هغه پیغمبران دي هغه صدیقین دي هغه شهدا دي هغه نیکان خلک دي ریاض افیان لري چې دا وخت کې وي نو ما وی چې وای خدای ګو کیسه خرابه ده الله ول اختیار ورکو چې دنیا د خوخه ده کنه غزه نو دی وی دنیا مې نه ده خوخه اغه په انبیا او صدیقین او دا غزه مې خوخه ده فظننت نو ما ګمان وکړ چې انه خیرا چې رسول الله له اختیار ورکړې شو او چې ورکړې شو نو مونږ یې اوس خوښ نه یو هغه ځای خوښ دی حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشة وی لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم کله چې بیمار شو رسول الله کما بیماری پیغمبر اسلام خو ډیر ځل بیمار شوی دی المرض الذي هغه بیماری مات فيه چې پاغې کې وفات شو ما بوزي هغه ملګرو اوچتو ته هغه انبیا هغه ملایکې هغه صلحا هغه ته وی ما وی چې وای بس منګه نور دغه دی خوښ نه یو علما لیکي د پیغمبر علی السلام یو خبره د کمال نه ده نو هر یوه ده علما لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د حضرت حلیمه سره وړوکی نو وی داغه اوله خبره دا و چې الله اکبر داغه اوله یاد کړی دا الله اکبر مون خو بابا بابا نه بابا بابا ماما یو دی ماشومان ته وای الله الله الله اکبر الله سعادت دا دی چې داغه په خوله باندې اول د الله نامه راشي د رسول الله په خوله باندې اول دا ټکی الله اکبر او داغه اخیری وینا چې دا الرف الرفیق الاعلى باس د دینه پس بیا بل خبره نه ده کړې فر رفیق الاعلى رب ما حساب کې ما بوزه هغه ملګرو ته چې کوم غوچت ملګری دي ما وی چې وای دا خو بس الله ول اختیار ورک او بس اوس مونږ نیو خو هغه ځای خوښ دی حدثنا ابو اليمان قال اخبر شعيب بن الزهري قال عروه بن الزبير عن عائشه ان عائشه رضي الله عنها قال حضرت عائشه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام وهو صحیح په داسې حال کې چې هغه روغو پیغمبر علی السلام بیمار نو روغو نو یقول هغوی به دا خبره کوله چې انه لن یقبض چې بېشکه وفات به نه کړی شي نبی هیڅ یو پیغمبر قط بالکل حتی یرا تر دې پورې چې هغه ته وښودل شي مقعده زید هغه من الجنت د جنت نه کله چې د پیغمبر اخیری وخت شي نو د سا یعنی د وفات نه مخکې مخکې الله وته جنت کې چې د مقام وي هغه دی ځای دی اوس دې دا ځای خوښ دی که هغه ځای دې خوښ دی ښکاره خبره ده چې خلک په دې ځای څه شی کوي دا ګرمي او یخني هغه ځای خوښوي نو وفات به نشي یو پیغمبر هیڅ کله تر دې پورې چې وښودلی شي ده ته هغه ځای د هغه من الجنت د جنت نه ثم یحیا او بیا سپارنه وشي هغه ته ثم یحیا او بیا سپارنه وشي هغه ته هغه د زید اوستا خوخه کوم ځای دی خوخه دی کنه دا دغه کې ثم یحیا او بیا غته سپارنه او شي چې ستا خوخه دا دغه دا ټکی وی یحیا او قال یا دسی وی چې یخیرو هغه له اختیار ورکړي شي خیر دا مسله خو رسول الله مونږ ته کوله خو هغه زمانہ کې چې دی بیمار نو فلما اشتکا کله چې رسول الله بیمار شو وحضره القبض او رانږدې شو هغه ته وفات وراسه علی فخذ عائشه او سر مبارک د رسول الله په پتون د حضرت عائشه دا پتون ورته حضرت عشی داسې کړیو لکه بالخ چې دایو نو ډیر سخت دردو چې ډیر سخت دردو نو در ډیر درد وجنه غشی علیه بیوشی را لپاغه د ډیری بیماری نه پی بیوشی را له فلما افاق کله چې رسول الله په هوش کې راغی نو شخص بصره اوچت اکړي خپل سترګې شخص اوچت اکړي بصره سترګې نحو سقف البيت په طرف د چت د کوټې داسې د دې کوټې چت ته د سترګې داسې اوچت اکړي او ثم قال بيوي اللهم في الرفيق الاعلى یا الله ما بوزې هغه ملګرو اوچتو ته یا الله ما بوزې هغه ملګرو هغه زما رونه انبیا چې چرته دي هلته ما هم بوزې حضرت عایشه خو ډېر هوښیاره ده وی ما وی چې خدای ګو دا خو هغه خبره ده چې هغه مونږ ته به مخکې کوله چې پیغمبر ته الله اول ځای وښیي د جنت بیا ورته وایي کوم ځای دی خوښ دی فقلت حضرت عائشه وی ما اوی چې بس کیسه خراب شوه اوس د رسول الله منګ نیو خوخ ایزن په دی وخت کې لا یجاورونه دی وخت نه تیری زمنګ سره فعرفت مو پیجن چې وایي دا خو هغه حدیث دی چې مونږ ته به مخکې وي انه حدیثه الذي چې دا هغه حدیث دی د کان یحدثنا چې د به بیان کو مونږ ته وهو صحیح په داسې حال کې چې هغه سو روغو حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن سعد بن جويرة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت عشوی رسول الله بیمار دی غالب ډیر سخت بیمار دی او دا ځان ته مې راته کیا کړی دی داسې ناستم او زه ورته شاته کېناستم او ځان ته مې راته کیا کړی و دا مبارک سر د ده په دقه ځای زما کې وې دقه ځای کې دا سینه ده او دا مې مری ده دې منځ کې دا سر و د سر دا شه دا دلته و چې ګورو عبدالرحمن زما رور راغی لاس کې مسواک دی پیغمبر علیه السلام ورته داسې کلک کلک کتل داسې حضرت عائشه پویدله چې وای دا خو زما خیال دی مسواک خوښ دی وای ما وته وی چې حضرت مسواک ته دلوالم نو یا راته وی او وی مسواک می تیرا واغشت ورله می پوس کو چې پوس می کده د مسواک کم دغه لاړې وی بیا په مسلم واغشت نو په یو خيسته طریقې سره غو مسواک وو دغه بس د هغوی اخري دغه وخت خ نو دخل عبد الرحمن ابن ابي بکر رانن وت زما رور عبد الرحمن ابن ابي بکر علی النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته وانا مسندته او ما تکیا والی و پیغمبر ما تکیا کړو پیغمبر علیه السلام الی صدری خپل سینې ته داغه شاوه ځان ته مې را تکیا کړی و وما عبدالرحمن او سره د عبدالرحمن سواکون رتبون مسواکو شینو رتب دی ته وی چې هغه لخته له وچني شینو او یستنو به مسواک وه پاغه فابده رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نیخ کتل هغې ته رسول الله ابد دې ته وی چې د سیس ته نیخ ګوري او مخ ته ناړي فابده رسول اسلام نو نیخ کتل د مسواک ته رسول الله فابده نو نیغ کړی رسول الله دغه مسواک ته بصره سترګې داسې دغه کو چې دا زو وم فاخست السواک ما واغشت د عبدالرحمن نه مسواک فقزمته نو ما په غاښونو باندې پوس کو ونفسته او اومې سنډه وطیبته او نرم مې کو او ثم دفعته الى النبي صلی الله علیه وسلم او بیا مې ورکه دا پیغمبر علیه السلام ته فاستن به نو مسواک و پاغې نو په داسې ښکلې طریقې مسواک و چې مړه د سره مخکې داسې والې نو فما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نو لیدل رسول الله استنا چې هغه مسواک والی استنانن په مسواک وهلو سره قط بالکل احسن منه زیات د دینه بس خو د مسواک نه فارغ شو فما عدا نو رسول الله اوړېدل نو ان فرغ رسول اسلام د دین چې پیغمبر اسلام فارغ شو بس د فارغ کېدو سره چې مسواک نه فارغ شو نو بل خبره نه و چې رفع بصره رسول الله رفع يده لاس اوچت کې داسې ما ډډه والي دا داسې دا لاس اوچت که رفع اوچت که یده لاس او قال یا دسې وایي چې اصبعه ګوته ما زغه شو پیغمبر سم دنیا نه دغه شو دا د پیر ورځ وه او عجیبه کار دی چې د سحر نه ما وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طبیعت ډیر خو ابو بکر صدیق پریشان او صحابه پریشان او او چې د پیر ورځ شو سحر د جمع پسې چې ابو بکر صدیق راغی هغه ډیر دغه مو طبیعت خو ابو بکر صدیق د رسول الله نه اجازه وغوښته چې حضرت که ستا خوښی د ده د د مدینې د آبادۍ نه بار دې سیټ ته د ده بله ښځه کړې وه نو د هغې کور هلته بار و درې څلور میله بار وایي حضرت که اجازه یې زه به هلته لږ لاړ شم وی لاړ شه اچ لاړو دا روز روچت شو لګ نور روچت شو داسې کشه غرمه څوک وی عند زوال استاد صاحب بوي یو لسنیمې بجې خو شاوي چې بس دغه وخت کې بیا دغه وشو دا واقعیا وشوه ها څنګه شو ثم قائم ثم وكانت تقول او حضرت عائشه به دا فخر کو چې دا زما ډېر لوی عزت دی دی به وي چې ما ته بین زاقنتی حاقنتی و زاقنتی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی په منځ د حاقنې زما کې حاقنه ای دازه دا دوا ډوکی نه دی دا دا کند چې دا د کند سره دا دوا ډوکی دا او دا زنه شوه د پیغمبر سم د اثر دې زت اړه مو د حضرت عائشه رسول الله چې وفات کېده داغه مبارک سر زما د زنی